دا دریم باب شروع کیږي او دا دریم باب تر سلام آیات پورې دی دې کې بل سبب د عذاب ذکر کړي خلق باندې عذاب ولې راشي عذاب ذکر راشي چې خلق اهل حق مخالفت کی او حق پرست خلق د علاقې نه د علاقې او د منطقې نه وشړي نو چې کله وشړي نو بیا الله وای زما عذاب پر راشي ها اول سبب ورلدا ذکر کړي او پاره کې د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت هغه واقعي طرف ته اشاره کړي او بیا په سلورو طریقو سره نبی صلی الله علیه وسلم ته سلور امور ذکر کړي په چې هجرت کې بتک لکواله څنګه اختیارې سلور کارونه کوا الله تعالی استقامت درکې دا به تر یو اتیایم آیات پورې به دا خبره وي دا غینه پس په بیا د قران دغه ذکر کی مقام به ذکر کی دا غی صفات په ترغیب ال قران به او زواجر به شروع شي نو زجر به ور کې خلق وتا چې هغه اهل حق د خپل علاقو نه وباسي نو زجر بور کی په انکار د چا باندې د قران باندې دغه رنگ زجر بور کی په کفران د نعمت باندې دغه رنگ زجر بور کی چې هغه په سوالونو کې ضد کوي او ضدي سوالونه او اعتراضات کوي بل اته معجزات چې کوم دنه هغه غواړي اته بار بار متافتوي بیا به انکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه کوي داغي دغه بور کی بیا به دوی چې کوم دی بیا به ذکر کی چې دوی انکار د قیامت نه کوي او داغي جواب ورته ذکر کی نو بس اوله یې سکه غ عذاب صحیح شو او بیا دا غي نه پس چې کله تعالی حق د فل نو بات ته بسکه بیا دا غي نه پس ټول زواجر او تخفیفات شروع شي بس بیا ته ماوي چې دا هر باب کې داسې یو ترتیب لګیدلې چې اوله غ عذاب سبب ذکر کړي بیا دا غي نه پس هغه خلکو هغه بد اخلاق بد صفات ذکر کړي چې عذاب په ذکر اولم دا د مرزونه دي پکې نو یو ګوره و ان کاد لا یستفزونک او قریب دا لا یستفزونک چې دوی او باس او خویتا من الارض د دې زمکنه زمکنه د خوی مطلب څه کوي په دې زمکه کې تا ان لا یستفزونک فی الارض تا پر زمکه کې او خوی تم دي کی منسوبي درته جوړی کی نو نتیجه به سره او باسی لیخرجو کمنها دې لپاره چې تا او باسی د دې کلینا د دې علاقې د دې منطقې نه دی او باسی چې کله دې وباسي څه چل به وشي نو ماته خپل سبب د عذاب ذکر کړو نو عذاب و اذن په دغه وخت لا یلبسون دوی به وخت تیر نه کی خلافه کا ورستستانا الا قلیلا مگر لګ وخت لګ ونه زمانہ بیا په دې دنیا کې په دې په دې علاقې او په دې منطقه کې بیا به الله تبا کی نو و دوه کاله پورې بیا دوی خو دوه کاله بعد چې کوم دی بیا په دې منځ کې پیغا د قحط عذاب هم راغی او دوه کاله بعد په الله پاک بدر واقع راوستا نو پاره کې بیا ختم شو تبا شو کله اهل حق د خپل علاقې نه کله پیغمبران او اهل حق خلق د خپل علاقې نه ایست دی هغه می تبا کړی دي نو داسې بنی چې تاب او باس یو دی بنا عذابوم نه نه دی بم عذابوم زکه چې دا زما قانون دی دا زما طریقه ده اقیم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل او د توي چې د علاقې نه دی او باسی د منطقې نه دی او باسی نو بیا به سلور کارونه کې الله تعالی به استقامت درکړي یو سره یو پابندی د مونږ دا اقیم الصلاه لدلوک الشمس پابندی کوا د مونږ لدلوک الشمس په وخت زوال د نور کې دلوک دلکه معنا قیدل دی پوه شو کنه نو نور چې زایل شي د استوا نه پس راجح قول دا دی په دې کې مفسرین بل قول هم شته هغه دا دی چې نه کله نور ډوب شي نه ډوبېدو خبره نه دا چې کله نور زایل شي د ما د ماستخین تیم داخل شي نو په دغه ټایم کې تاسو کوم مونږ کوا الاغه سکل لیلی تر تیاری د شپې پورې د شپې تر تیاری پورې نو کوم مونږ نه دي ماسپخین دی مازیګر دی ما خام دی د کې دا مونږ نه او کما اسوتن پکې بیا راشي کنه هغه وسره راشي ځکه چې هغه پکې د ماسوتن مونږ پکې راغې ځکه هغه کې بیا تیار د شپې را رااله نو هغه پکې ور داخل دی وقران الفجر او بل څه کو پابند خاموز دغه کوا بل وقران الفجر او هغه قرائت اے قرائت ته خدل دک مراد منز ده و قران الفجر و تلاوت د سبا یعنی غس منز د سبا منز د سبا ام کوا نو پینځه واړو منزونو اهتمام کوا ان قران الفجر یقینا منز د سبا چې ده کان مشهودا ده حاضر کړه شوی څنګه حاضر کړه شوی ده تشهده الملائکتو دې ته ملائکی حاضری گزار کې هغه فرشتي نور لاړ شي شپې والا هغه سحر والا چې کوم دنو هغه راشي نو دغه دواړو فرشتو دا ولیدو دی مدامن سره دا حاضر کړه شوی دی نو دا معنا دا ومن الليل فتهجد بل ګور بل سکار کوا بل په هجرت کې دا خیال کوا ومن الليل او بعد دې د شپې فتهجد به نو تهجد کوا ته پاره کې تهجد یتهجدو تهجدن ترک الوجود باب تفاعل نه دی خو ترک الوجود خوب پر خودل پوه شو کنه نو د خوب چې لګو کې او بیا را پاسي نو هغه مونږ ته سوې د تهجد مونږ وای کته د ماسوتن نه ویخي او بیا پکې مینس کې د مونږ کې نو دې ته بیا تهجد نه وای نفل خو بوشي خو تهجد دې نه خوب به مخ کې وی نو هغه خوب به پرېګ دی او را پاسي فتهجد به نو تهجد کو په دې ټیم کې نافله تلک سجه دے دا زیاتی دے ستاره پارا نافلۃ لک فی الثواب دا زیات دے ستاره پارا په ثواب کیو معنی دا دا دیو معنی دا نافلۃ لک وای دا زیاتی دے پتا باندې پیغمبر تعالی وای ځکه دا پیغمبر باندې تهجد فرض او قانون او تاسو فرض نه دی نو الله پاغه باندې یو زیاتی شی فرض کړو تهجد نو دا بیا هغه معنی دا عسا ان یبعثک ولې ته چې دا کارونه کې نو قریب دا ان یبعثک چې پورته بکی الله تا ربک رب تا مقام محمودا اغزای د اغز اغزای کې محمودن چې غستایل شوی دی حمد داغي بیان شوی دی حمد کم مقام دغه مقام شفاعت دی داغي مقام صفا دغه چې کوم دی حمد هغه فرشتي وای یا عسان یبعثک ربک مقام محمودا الله تعالی بتا یو داسې مرتبه ته ورسې چې خلق به صفات بیانې دا مطلب وقر رب ادخلنی مدخل صدق دریم دریم کار دا کوه چې کله ته ورځي دغه تا دا هجرت کې نو دا ځان سره وایا وقل وایا رب ای رب زما ادخلنی داخل کې مال را مدخل صدق په داخلي دل درشتیاو سره داخلي دل درشتیاو مصدر میمی دی بعد وای یا مدخل صدق اغزاید داخلي دو درشتیاو تا درشتیاو دا ځای کم دی د رښتیا او داخلي دل سدي د رښتیا او دای سره ابن قیم په مدارج السالکین کې لیکلي دي هغه وای مدخل صدقن څه شه ده وای مدخل صدق هغه دای ده چې ته داخلي کې د الله د پاره خوش په د الله د پاره دی او د الله په الله دی توکلی بس دا ځای ته ویل کیږي په دې ته مدخله صدق ویل کیږي واخرجنی او اباسما مخرج صدق په اباسل د رښتیا او سره چې د کم ځای نه وزم الله په صدق سره مې ته وباسي په صدق سره وتل سدي صدق سره وتل هم دادي چې د الله د پاره وزي او په الله د توکل خلق د الله د پاره وباسي چې زوجر دی علاقې نه او توته او توکل دی په الله دی او دا دی امید دی چې زما ضمانت الله تعالی کړی دی الله به ما لخذ راکړي نو دې ته مخرج صدق ویل کیږي وجعل لي او وګرځې مال را مل لدن کده خپل طرف نه سلطانن قوت الله ما ته خپل طرف نه یو قوت راکې ما ته خپل طرف نه یو مدد راکې نصيرن او مددگار الله تعالی تمال خدای راکې خو هجرت د هجرت خدای راکې نو کله چې هجرت کې نو دا دعا ځان سره وایا لار چې الله به خدای درکې سلورم نمبر سلورم نمبر چې هجرت دی وکړو نو دا حوصله به مضبوطه ساتي مضبوط بلی حوصله وقل نوایا جاء الحق راغ حق وزهق الباطل وزهق الباطل ذهب الباطل لاړو باطل ختم شو تباہ شو پوش کنا باطل لاړو هغه ختم شو اوس په ظاهر کې هجرت کې چې سړی د علاقې نه وځي ظاهرا خدا تخکاری چې حق پرست خلق لاړل او دلته باطل پاتې شو خو الله وینا حقیقت دانه دی حقیقت د دې الټا دی په ظاهر کې حق راغی او باطل لاړ اوس تر دې نه پس الله دا کم خلکو چې علی حق است دي هغه به الله تبا کوي هغه به ختميږي نو باطل فرض به ختم شي ان الباطل یقینا باطل چې دی کان ذهوقا د همیشه تلون کې باغ وخت چې کله حق راشي بیا دې تلون کې وی دی بیا لاړ چې ختم شي وننزل من القران نو تر دې پوری ورتا سبب د عذاب ذکر کو عذاب په خلکو ول راشي حق پرست خلق د علاقې نه وباسي خا نو چې حق پرست خلق وزي هغه بس هغه دې سوکي هغه دې وزي خو له سلورو کارونو پابندي دي کوي نو الله ورله استقامت ورکي خا اوس د دې نه پاتې توي چې راشه ته اوس د واجر ورکي هغه خلق وتا چې کم خلق حق پرست خلق دغه نه علاقې نه وباسي د منطقې نه وباسي نو هغه ته زجرونه ورکي دا هغه بد صفات ذکر کوي و او ترغیب ال قران نیول و ننزل من القران او مونږ نازلو د قران نه ما هغه شی هو شفاء چې هغه شفاء ده و رحمت او نرمون کې د زړونو د مؤمنین د پاره د مؤمنانو دا چې شیم نازل کړ دې قران چې هغه کې شفاء ده علاج د مرزونو د ظاهری باطینی ټول او رحمت ده دا تسلیم ده چې کتیر علاقې نه وباسل نو خیر ده تعالی الله پاک دا کتاب درکړل چې پاغي باندې ته مشغول اوسېګا الله تعالی وسکه ستا مدد بدر کوي او ستا تسلی به پاره حاصلېږي ولا یزید الظالمین او نه زیاتې دا قران ظالمانو لرا الا خسارا مگر تاوان قران کریم خو فائدہ ده خو لیکن ظالم سړی ته څه دی ظالم سړی هغه نور مغه سره ورانیږي قران سره خا د قران مقابله کوي کنه د قران سره ضد کوي کنه نو دا هغه ضد او د مقابله کوي د باندې هغه نور ورانیږي حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہو چکا نا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما اللہ تعالی پورته کوي په دې قران سره بعض قومونه هغه کوچت کی و یضع به آخرین او لام درا غردی په نور قومونه بعض خلک دا غین انکار کوي الله په تبا کی ذلیل کی په قران کې دا کمال شته دی چې دواړه اثر شته دی ها ک قطر انصار فی الاصداف درا و فی شدق الافاع صار سما پوه شئ د پشان د باران د قطرې دی کاغه سپای کې او هغه صدف کې را پرې وته پاره کې تنا ملغلره جوړ شي خو کچر ته خلی د منګور او د مار کې را پریوزي نو هغه کې تنا څه جوړ شي زهر ته نه جوړ شي پوه شوي بارا کې در لطافت تبعش خلاف نیس در باغ لال روید او در شور ابو مخص پوه شوي باران دې د باران راوريږي خو که په باغ کې او په چمن کې راوريږي نو تل ګلونه را درغون شي او که چرته په تب باندې او په ډیران باندې راووريږي الته ګنده بوټي او ګنده سید نه راځرغون شي قران هم دغه شان ته دواړه تاثیر لري نو ما ولا یزيد الظالمین او نه زیاتې دا قران ظالمانو لره الا خساره مگر تاوان و اذا انعمنا بل زجر انسان کې بل مرض څه هغه ده و اذا انعمنا کله چې موږ انعام وکړ انسان په انسان باندې اعرضان دې مخواړی دې مخواړی زمونږ د توحید نه چې مالدار شنو به حیا شو چې مالدار شنه د مادینی پر خدا الله وای وانا اب جانبه او تاوشی پډړه خپل باندې اے پډړه باندې مطلب دا دی چې قران تشاکی دین تشاکی حدیث د رسول الله تشاکی و اذا مسه الشر او دی واکه خو د ذات مر تکبر چې پزمکه باندې خپې نه لګې دي چې مال وسر راغلو خو لیکن که تکلیف راشي نو الله وای و اذا مسه الشر کله چې ورسیږي د تکلیف کانا یعوسان وی دی انتهایی نا امیدا بیا ډیر د نا امیدی خبره کوي الله مونږ لیدلی یو بس په مونږ باندې تکلیف راځي او دا دی واغه دی او الله تعالی مونږ تر مدد نه کوي او دا شانتی بیا د خپل خدایانو نن پکې نا امید شي نو الله وی ذات بدبخت خلق نه براءت کا د دین جدا شا قل ورته وایا کلن هر یو یعمل منا ومنکم مونږ او تاسو کې هر یو سره یعملو عمل کوي علی شاکلته علا طریقته په طریقه خپل باندې فربکم رب تاسو چې اعلم وغه پوهه د بمن پاغه چا باندې هو اهدا چې هغه ډیر په هدایت وی سبیلن د جهات لارینا چې څوک ډیر په لار دی هغه الله تعالی ته پته ده اوس بل نظر ورکی په تعنت په سوال باندې چې ولکه دا کم خلک چې اهل حق د علاقین او باتی دا دومره بیکاره خلک دي دوی په وحی باندې په پیغمبر باندې بی ځای اعتراضات کوي زیدیان دی ښا و یسالونک او پختنه کوي دوی ستانه عن الروح په بار د روح کې د روح په بار کې قل ورته وای الروح من امر ربي روح چې دا زما د رب د حکم نه دی زما د رب د امر نه دی وما اوتیتم او نه در کړی تا نه در کړی شوی تاسو ته من العلم د علم د روح نه الا قليلا مگر لږ غوندې علم څه مطلب مطلب دا دی دا کې دا اصل کې يهوديان وای دا سوال مشرکین مکه ته وقولو چې ورچې تاسو او د رسول الله نه پښتنه کوي چې روح څه شي دی روح پوښوي دا سوال ته ځکه وکړي چې ډیر ابن شي نو بس بیا بس چې خلک برادر نبوت نه انکار وکړي دوی ته پته و چې د روح تعریف نکېږي د روح تعریف نکېږي نو دوی رال د روح پښتنه وکړي دا بدن خو ټیک ته دغه نه جوړلې دغه خټه نه جوړلې خاور نه جوړ دی لیکن دا خبره چې دا روح پکې د کم ځای نه دی نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه درې سوال نه دی کړیو د روح بارک راته وایا د اصحاب کهف بارک راته وایا او د ذوالقرنین بارک راته خبر راک دا درې سوال نو نبی صلی الله علیه وسلم نبی هغه سورته کهف کې برست راشي ان شاء الله تیر شو لهذا وحی رست شو دی خندل را خندل لیکن الله وحی رست راو لګلا یسالونک عن الروح دوی تانه د روح باره کې تفوس کوي نو قل ورته وای الروح من امر ربی د روح دا ته دغه نه چې د خټه نه جوړ دی یا د کانی نه جوړ دی روح د الله د امر نه دی بس دا د الله په امر باندې یو شی دی وما اوتیتم من العلم الا قليلا او تاسو ته نه درکړی چې د علم د دینه مگر لږ غوندي لږ علم دې تاسو سره دې معلومات نشته دې نو دا جواب ورته ورکړو چې د روح دغه معنا ده روح دغه شی دی بعد وی دلته کې دا روح چې دی نو دا په معنا د وحی سره دی لکه صورت نحل په اول کې تیر شو کنه ينزل الملائکه بالروح من امر ربي الله ملائک د وحی لپاره را لېږي نو دوی په تنه وکړي دا وحی څه شی دی نو قل ورته وای الروح من امر ربي وحی زما د الله اوامر دي کنه زما د الله اډر دی دا دین دی دا حکم دی بس هغه ته وحی ویل کیږي یو دا جواب دا دویم دغه دی دریم پکې دا دی بعد وایي چې دا د جبرئیل بارکه تاسو کړو چې دا جبرئیل څوک چې نقل ورته وایي الروح من امر ربي جبرئیل ما ته د الله په امر راضي نور د سکم پوښوي د الله تر طرفه دی څنګه راضي نو دا د الله تر طرفه راضي دا وما اوتیتم او نه درکړل شوی تاسو من العلم د علم د دین الا قلیلا مگر لک دا بیا جواب دا کچرته وخت مراد شي نو بیا اصل کې رد په چا باندې په يهوديانو باندې يهوديانو وي مونږ د الله تعالی ټول علم څه دی بس تورات راغله ده کنه چې په دې مونږ پوي نو زمونږ د الله په علم علم دی مونږ د الله تعالی ټول علم مونږ ته معلوم دی الله جواب ورکړي چې نه ما اوتیتم من العلم الا قليلا تاسو د الله د علم نه ډېر کم درکړل شوی دی ډېر پوره چې کوم دغه تاسو ته نه معلوم دا معنی بیا شو هغه صورت کې چې تاسو وحی کو دا وحی به مونږه بوزو یعنی بند به کو چې بند کو ثم لا تجد لك به علينا وکیلا نو بیا به تنمومي ځان لرا به فازادولو فقلا او فراوستلو د دې وحی باندې علينا په مونږ باندې وکیلن سوک ذمہوار دا چې سوک ذمہوار را پیدا نه کی چې هغه ته وا چې ورشه الله ته وا چې وحی راولېږي او تاسو راولېږي ذمہواری باندې سوک کار نشي کوله الا رحمتا من ربک ها کدا وح راضی دا رحمت ته شفقت تیرے طرف در افسانا ان فضله یقینا مهربانی دا الله چې لکان دا علیک فتا باندې کبیرا لویا دا دا الله لویا مهربانی چې فتا باندې دا وح راضی اوس ورته وای دا وح ډیر لوی شی دی د دې مقابله څوک نشي کولای او دا زجر د انکار د قران باندې چې دوی د قران نه انکار کوي نو پاغي باندې ورته چیلنج ورکي زجر ورکي او دغه ورکي تحدي ورکي قل ورته وایل ان اجتماعات الانس کچر تر اجم شي انسانان والجن او پیریان علا ان پدی خبر باندې یاتو بمثل هذا القران چراوډي دغه شان قران دغه چې قران جوړ کی لا یاتون بمثله نو نه شراوړې د دې غوندې ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کسی بعض د بعض معاون کبعض د بعض مددم شروع کی جنات او انسانان په خپل مینس کې الله وی بیا هم داسې قران نشي جوړولای دا الله داسې کتاب نشي جوړولای ولقد صرفنا للناس اوس ترغیب ال القران دی بیا د دوی د انکار د قران نه هغه باندې زجر ورکړي ولقد صرفنا للناس او یقینا بار بار بیانو موږ خلقو ته فی هذا القران په دې قران کې من کل مثل اے هر قسم مثال مثل په معنی د وعظ سره مثال تویل کله راځي من کل مثل هر قسم وعظ او نصیحت فابا اکثر الناس نو انکار کوي پریګ دی انکار کوي یعنی پریګ دی اکثر الناس اکثر د خلقنا اکثر خلق ډیر چیز نه پریدي الا کفورا مگر نه پریدي نه شکری خلق نه شکری نه پریدي نه شکری مسلسل کوي نور ارت پریګ دی وقالوا لن نؤمن لك اوس دا تر دې پوري ورتا زجرونه ذکر کوي په انکار د قران باندې په ناشکرۍ باندې په بار بار سوالونو باندې په او په انکار د رسالت باندې په دې پورې چې دا زجرونه ذکر کړل نو اوس دا غینه پس بل زجر ذکر کړي هغه څه دی هغه د دوی هغه اته معجزات چې دوی بار بار وایي مونږ بل معجزه نه منو مونږ ته په دې معجزات کې یو معجزه څه کا هغه راوړه وقالو وای دوی لن نؤمن لك هرگز مونږ ایمان نه راوړو پتا باندې یا یقین نه کو پتا باندې حتا تفجر لنا حتا چې جاری کی مونږ لره من الارض د زمکنا ينبوعا چنا یا بیا د هغه په مینس کې ولیم رواني وي بیا به ومنو او تسقط السماء یا را اوردو اسمان کما زعمت لکه چې ته لکه چې ته ګمان کې علی نه کوم باندې کې صفن یو ټوکړه د اسمان یو ټوکړه په مونږ باندې را اوردو د بارانه چې مونږ باندې عذاب راشي دا دا کار وکړه پوه شوې لکه تا ګمان نه توا چې اسمان نه ماتيږي او ختميږي با نو دا تیرا ته وکړه کنه په مونږ باندې اسمان را اوردو او ترقاف السماء یا چې اوس کا هغه اسمان ته ختلو نو چې هغه واقعا ته بیان لا خو دینه منله وی ولن نؤمنا او هرگز مونږه خب اعتماد نکو لرقی کا په قتل استابان له حتا تنزل علینا حتا چې تراکوس کې په مونږ باندې کتابن خط نقرأه چې مونږه لولو د برنه خط راوړه چې مونږ ته پکې دا لیکلی چې فلانی فلانی زوی ته خط ده او د اومنه دا د ما پیغمبر دی هر یو سړی ته ځان ځان ته خط راشي قل ورته وای سبحان ربي د دې ټول جواب دا ورکوه بدبختو تاسو دا خبره ما ته کوي نو زه خو باندې ما زه خو بشر یم زما خدا وس نشته ری سبحان ربي پاک رب زما هل كنت ني مزو الا بشرا مگر بشر ما رسولا را لګل شم له طرف د الله نه فقط ما ته وحي کیږي نور زما په دې کارونو کې وس نشته ری نو دا دوی وما منع الناس يؤمنو بل دا دوی چې کوم دی نو بل او زجر ورکي په انکار د رسالت باندې د دې رسالت نه انکار کوي دا په انکار د معجزات باندې اوس په انکار د رسالت باندې و ما منع الناس او ندی منع کړي خلق ايو منو د ایمان راوړونه اذ جاءهم الهدى کله چې راشي ته هدایت الا ان مگر منع کړي دي دې خبره په دې خبره وجه نه ایمان نه راوړي سوي قالو چې دوی وای ابعث الله آیا را لګ الله تعالی بشر الرسول بشر رسول بشر او بنده الله پاک لا رسول الله علیږي مونږ ته نه مانو ته بشر یې بشر لا رسولي بنده لا رسولي قل نو تو ورته وای لو کان فی الارض جواب ورکا که چرته وې پزما کې ملائکۃ ملائکی یمشونا چې هغه ګرځیدل پزما کې مطمئنینا او په آرام سره ژوند تیرول پزما کې لنزلنا علیهم من السما نو خامخا مونږ برا لګلو پاوی باندې د اسمان نه ملک الرسول ملک او فرشتہ رسول مونږ برسول ملک فرشتہ علی را لګلا که پزماکه کې اوسیدون کې ملائک وي که پزما کې اوسیدون کې انسانانی خامخا بوته انسان راضي فرشته د انسان سره څنګه مکالمه کوي خدي خپل ورته وای نو دوی وی خا په دې شکل باندې چې خبره نه منو مونږ ستاره رسالت د سره منو نه تا سره څه گواہی ده خپل ورته وای کفا بالله نو کافی دی الله تعالی شهیدن گوا بیني فمن زما کې او بینکم فمن تاسو کې علی رسالتی پر رسالت زما انه یقینا نغا الله تعالی چې دی کان دی بعبادی په بندگان خپل باندې خبيرن او خبردار بصیرن لدونکو ومن يهد الله فهو المهتد اوس دوی چې نه مانی الله وی وو ته په غړم مستړی کوا دی باندې به عذاب راولم دا هدایت او دلالت زما پلاس کړي و من يهد الله هغه څوک چې هدایت ورته کوي الله تعالی په هو المهتد نو هغه پلا را باندې و من يضلل او هغه څوک چې گمراهي کوي الله تعالی فلن تجد لهم نو تبنم ميغلرا اولیاء بچ کون کی د گمراهی نه اولیاء مانند کی بچ کون کی د گمراهی نه من دونه غیر د الله نه ونحشرهم یوم القیامت او راجم بكم دی پورت د قیامت علی وجوههم په مخونو خپل باندې اے دی په پورت د قیامت باندې په مخ را رواني ښا په مخ څنګه په مخ پر رواني پلاس په خپو باندې ګرځي کنه بیا په سر ګرځي خپل سر باندې تبا ام المؤمنین پښتنه وکړه یا رسول الله په سر باندې به خلک څنګه ګرځي وی هغه ذات چې هغه خلک پخپو ګرځولې دي په دنیا کې هغه په قیامت کې په سر وګرځي علا وجوه په مخونو خپل باندې او عمیان په داسې حال کې چې دوی بړاندې و بوکمن او دوی بګونګیانی و سمن او دوی بکانی دای دی به الته کې داسي یا داسي په دنیا کې دی دغه شان کې دی د حق نه ړوندو د حق نه کونو د حق نه ګونګیو نه بیانولو نه اوریدلو نه لیدلو خا ماواهم جهنم زائد واپسې دی جهنم دی کله ما خبت هر کله چې مرشي هر کله چې دغه شي ختم شي نه نه کلمہ خبر هر کله چې کمزوري شي لمبي د جهنم کمزوري کیږي خو نه او کمزوري شوي خبر زدناهم سعیرا نو زیات کومږي لره گرمایش نو چوبا ان لمبعوثون خلقا جديدا آیا یوب مونږه پاس آیا را پاسول به مونږه خلقا جديدا په پیدایش نیوی کی چې مونږه دا دومره خاوري شو اډو کی شو نو بیا به مونږه را پاسول شو خوشوي دوی دا خبرې کولی نو اولم يروا الله وای آیا دوی ګوري نه جواب ورکړي ان الله چې یقینا الله تعالی الذي غذات خلق السماوات چې پیدا کړی د اسمان نو ول ارض او زمکا قادر هغه قادر دی هغه قدرت لري وس لري علا ان فدی خبر باندې یخلق مثلهم چې پیدا کی په مثل دی مثل اجمانه د عین سره دی چې دوی دوباره را پیدا کی ان یخلق عینهم چې هم دغه شان دی بیا پیدا کی الله پاک دا قدرت نه لري سو چې دا په یو ځل په اول ځل پیدا کولی په دویم ځل د نسی پیدا کولی بیا د پیدا کولی شي وجعل لهم اجر الله ریب فی او مقرر کړ دی الله تعالی دوی د پاره نیټه ها نیټه در پاتې دو نیټه د مړکې دو نیټه د عذاب لا ریب فی چې نشتره شک پرات لو دا غي کې فاب الظالمون نو انکار کوي ظالمان پریګ دي ظالمان هر کار الا کفورا مگر نه پریدي نا شکری نو قل ورته وای لو انتم اوس بل دګر دې په تقدیر باندې چې او دا تاسو چې وای دوباره نشی را پاتولې دا د الله تعالی خزانی دي الله دې دوباره جوړول شي ها کدا خزانی تاسو په لاس کې وی کنه ستا په لاس کې وی ته دومره بخیلی چې بیا بل دا کار نه وکړي قل ورته وای لو انتم تملکون کچرته تاسو مالکان وای خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت طرف زما اذن په دغه وخت لا امسکتم نو تاسو به بند کړو دا خرچه خشیت الانفاق خشیت الانفاق خشیت الانفاق د وجه د یاري د ختمیدونه انفاق نه مراد لکه انفاق دی میدل تاسو به چې دا به ختم شي نو پرې کې وو وکان الانسان او د انسان قطورن ستړکی دن کې تنګی دن کې پسوانه په خرچه باندې انسان په خرچه ستړکیږي الله وې ځنه ستړکیږم بیا به پیدا کم بیا به پیدا کم بیا به پیدا کم صحیح شو دا د هغه ځای نه دریم سبب د عذاب څه دی اهل حق د خپل علاقې نه وباسل نو چې اهل حق د خپل علاقې نه وباسي الله تعالی بیا عذابوي صحیح شو دا غین ورستو بیا ته کړو چې اهل حق وزي نو بیا په سلوونو کارونو باندې عمل کوي بیا دا غین پس ته وی چې دا کم خلک اهل حق وباسي هغه خلک چې هغه د قران منکر هغه خلک چې هغه د ناشکر کوي ناشکری د نعمتونو کوي هغه خلک چې هغه د معجزاتو منکر هغه خلک چې هغه د رسالت انکار کوي هغه خلک چې هغه د قیامت انکار کوي هغه خلک اهل حق او باطل دا غزرونه ته ورسته ذکر کوي کنه د بد اخلاق دا د هغه عمل والای چې هغه مخ کې کم د دعوی منکرین دا د هغه هغه صفاتونه او بیا ورپسې چې کوم دی نو ذکر کړل دا هغه ته تخویف ورکو دمکی ورته ورکو